گران مختار موردن کو مولانا مفتی توسیف احمد صاحب د دوره تفسیر قرآن دا 48 نمبر کی سٹ چې په محله بلرخیل مرغوس کی په 4 9 2008 کې شعر د دې د ملاوي دو پته یا ساتي اشاعه دي توحید سنت 61 اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جنگیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 03015710124 پرشته وی په شکل د کارغه راغلی وی پرشته په شکل د کارغه راغلی وی او دته دا خودل چې ګور استا څنګه دا کارغه تور دی نو استاد عمل داسې تور دی دته دا خودل عملی تور سره صرف ندامت خو فائدہ من نه وی کنه بیا بل دا چې نادمین اے من المتحیرین حیران او پریشان شو بیا حیران او پریشان دا سه ګرځیدو او قاتل ویم بیا دا سه حیران او پریشان یاروی پلان کې لوی بدمعاش ته بدمعاش بدمعاش سی لوی گیدړ لوی گیدړی بدمعاش منګه یو ځای کې وطن سره ناستو دا دشمنی وا او ډیر مرګونه کړو یو ځای کې اتفاقی دا سلاړو ځان داغه ژوند ته چې ما قتل ما استاد علا ژوند دی دا خو د ګیدړ ژوند دی او خلک ستانه یریږي پکر تر پیشو نام یریږي کله و درس یو خوا شاته قتل نو که لس میله لري سړی بروانو نو زر به دوربین را واغسته چې دا سوک دی ما را سره ژوند دی ژوند لا دای بیا حیران او پریشانی داسې یا مینن نادمین كتبنا على بني اسرائيل مقرر کړو موږ په بني اسرائيل باندې انه من قتل هر پیشنګ شاندار چا چې قتل کو نفسن یو نفسنا بغیر نفسن بغیر د نفسنا او فساد یا بغیر د فساد نه بغیر د بدله د نفسنا یا بغیر د فساد نه پس مکه کې فکانما قتل الناس جميعا پس د گویا کې دا سره چې د قتل کلو ټول خلق لرا ټول خلق لرا یو دای مړ کو یو یو تانه ملک یو تانو نو دا سلا چې ټول خلک یې ملک کړو زکا یا خدا معنا چې ټول خلک یې څنګه ملک نفس خاص مراد ده چې نفس د نبی دی یا نفس د عالم او د امام عادل یو منصب بادشاہ دی هغه د ملک نو ټول خلق د انصاف نه محروم کړو دا سدا چې ټول خلق دی وجل یا د عالم حقو چې هغه د الله د قران الله اکبر دا الله د قران درس کوي دا الله د پیغمبر د سنتو پرچار کوي دا الله د توحید بول بالا کول غواړي ظلم رد کوي دا سه عالم دی اوجو دا سه د ټول ټول مخلوق دا د ټول مخلوق اوجو الله او چا چې دل حیات ورکو د د ملګرتیا یو کړه من احیاها الله اکبر چا چې ژوند یې کړ دی نفس لرا یعنی هغه ژوند یې پرې خود فکان نما احیا الناس گویا چې د پرې خودل ژوند دی ټول خلق لرا گویا چې پرې خودل ژوند دی الناس جميعا ټول خلق لرا ځکه چې د عالم ملګرتیا وکړه او داغه په شا ودرې دو او هغه د هغه خلکو د وجلو نه بچ کو نو دا سدا چې د ټول خلک د ژوند په پاتې کله ځکه چې په عالم سره د د عالم سره بقا د عالم دا مطلب سو چې عالم حقو وی نو خلق د شرکیات او د بدعات نه محفوظ وی یا دا معنا چې فکانما قتل الناس جميعا دا سه دا لکه ټول خلق وجو مطلب سو چې مقتول مړ شو عند المقتول چې مقتول مړ شو نو هغه خاصه لړک نور خلک ژوند دی وینو سو گویا چې د مقتول په نسبان دی دا سده چې ټوله دنیا مړ شو ځکه د خپل مړ شو یا عند المؤمنین فکانما قتل الناس جميعا عند المؤمنین معنی سو د مؤمنانو په نسبان دی یو انسان وجل دا د ټول انسانانو پشان وجل دي دا سدا لکه ټول انسانان دی وجل دا لوی ګناه ده الله اکبر هو من احیاها چا چې ژوندې پر هود د نفس لرا فک انما احیا الناس بس بشا گویا چې احیا الناس گویا چې احیا الناس ژوندې پر هودل احیا الناس جميعا پس د دینا پزمکه کې خامخا زیاتی کونکي دي شرک کونکي دي مسرفین یا زیاتی کونکي ظلم کونکي دي وګوره کثیر وای جمهور چې کم نه درد په جمهوریت انما جزاء الذین بل امر انتظامی دویم انما جزاء الذین بشک بدل د آکسانو یحاربون الله چې مخالفت کوي د حکم د الله د کتاب د الله و رسول او د سنت د پیغمبر و د سنت د پیغمبر داغه و یسعون فی الارض فسادا او کوشش کوي پس مکه کې د فساد خورولو د بی دیني بی دیني عام کوي د موبایل په شکل کې بی دیني عام کوي د شرک په شکل کې بی دیني عام کوي د بدعاتو په شکل کې بيديني عام کوي د ډیش په شکل کې بيديني عام کوي د خزه بربندولو په شکل کې بيديني عام کوي په هر قسمه طریقې سره فساد فساد کوشش کوي دا ټول فساد دی کنه په صابون باندې د جنۍ تصویر په ټیکای باندې د جنۍ تصویر او ينفو من الارض یا د او شړل شي د زمکنا یا بعضی علما کرام معنا کوي یا او د شړل شي د زمکه فراخ نه معنا جیل تر کړی شي الله اکبر یو دا ایو قتلوا چې صرف قتل کړی وي او فساد کول غواړي زمکه کې نو دې قتل کا یا په سولای دکړې شي چې قتل هم کړی وي مال هم غستوي نو دره په سولې کله شي او پانسي دې کله شي یو لاس او په ال عدل بدل ال دول دای چې کټ کړی شي دا صرف چې غلای کړي لاس په ولا کټ کا او د زمکه نه د اوشړل شي مانسو چې بل مسلمان یې رولوي دمکیان ور کوي اوس پکې کله کله خزم دمکیان ورکی ولی دمکی اسانه شوی دا کنه ټلیفون شو موبایل شو نو خزې پکې دمکیان ورکی ګوره کدا د بیا داسې وکړه یا د دا داسې وینو خبدلنی ښا شابه سوای تکړه شه موبایل دم کی دا ورکو آیا ذالک لهم خزیون کله کله داسی لوی دلګان وي لوی دلګان د نو خو او عالمانو ته میسجونه را لېږي کدا خبره دی بیا داسې وکړه نو دا به داسې وشي وګی دړه ګیدړه دا ګیدړ چې دی چې غار ته وردن نشي مونږ په دې پرواني د ملګرونو دا ګیدړ چې غار ته وردن نشي ماس خوتن نه دی یریږي دی یریږي نو چې یریږي نو د درې غار د دن نه چغوي هو هو هو هو دا د ګیدړانو د موبایل لګ خو مخه تراشه کنه دا د نر سړی کار نه دی یارول کې په دې باندې خلک یریږي کله کله داسي نو دا هغه سپی دی بل یاره خپل غار تنونوته په دې باندې چې دا يرول کوي او دمکیان ور کوي خو چې قانون اسلامی کنه چې قانون اسلامی الله یې د جیل ته کلګ یو سزا ول ور کړاس یو سو یا چې کم نه جلاوطن کده مسلمانانو د ملک نه وشړه روکه کده پلیت ذالک لهم خزیون دا تور تور شکلونه بینولی تک تور چخن پخن او کله هم خبر شو چې دا تور شلک مور شلک داسې میسجونه را لېږي خدا تور مور منګه او په دې منګه ډو دای سره اډو دغام نه پروام نه ځای لګیای سورا به کوي تکړه شي ذالک لهم خزیون ذالک دا د د فارا خزن شرمندگی دا په ژوند دنیا کې او د دې د پارا په آخرت کې عذاب عظیم عذاب د ډیر لوی الا الذين تابوا مگر آکه سان چې توبه او استامن قبل ان تقدروا علیهم مخکې د دینه چې تاسو قدرت مونته په دای باندې او اولټوي دی الله تعالی ته نږدې کته وجاهدو یعنی جهاد کوي په سبيله فلار د الله تعالی کې خامخا چې تاسو کامیاب شئ جهاد کوي فلار د الله کې خامخا چې تاسو کامیاب شئ ګورا یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله مخکې مخ کې جزاء د محاربینو ذکر شو او رستو جزاء چې ذکر کین نو د غالب د سرقې ذکر کین نو میانس کې وای بیدار شه بیدار د ایمان دا قدر نه سکونه کی د ایمان دا قدر نه سکونه کی زکه یا ای الذی رامن تقوا الله زکه مخ کې خوشوګه کیږي دلته غلا کیږي نو مخ کې شوکه کیږي او دلته رست ورپسې ذکر د غلا د میانس کې دا ذکر کوي خبردار ته خود هغه غلا نه یریږي چې کور ترا کرا غل را نشي د شوکی نه یریږي لار وته بدله دې تام لک سوچو کا د ایمان دا قدر نه سکونه کی او بل دا خبره چې هغه شوکی والا له سزا ورکه دې غلا والا له سزا ورکه نو د دې ایمان غل خوم لګه سزا ورکه کنه د سره ولې شعر او شکرې او سره دې مینا شروع کړي دا اتقوا الله او یریږي د الله نه ولټوي د الله ته نزدېکت وسیله نزدېکت یعنی جهاد کوي فلار د الله کې ها مها چې تاسو کامیاب شئ ویو ګوره وسیله ثابته مونږ نه وي چې وسیله ثابت شو تا خو وې کنه چې وسیله ثابت شو هو کومه وسیله ده یعنی jihad وکپلار د الله کې او دای خامخا jihad له خلېګل زکه غواړي چې jihad وقت شو اسه چې جهاد نه نو ادا درزه کده درزه هوا ناره تکبیر او الله اکبر جهاد دی او دا دی وا چې وقت د جهاد راشنو انډرګراوند شي بیا غیب شي کله تعویذونه شروع کی راوځه کنه ستا په نسبت خو ته اسه وای مړی ژوند دي نو تم مړېږم نه ها مړېږي تنه او بل دا چې وسیله ستا ډیره خوخه نو وسیله اولټو او وو تفسیریه د دې ځای کې یعنی جهاد کوي بلار د الله کې نو جهاد لړ شو وسیله به وملټه او مړېږي اسه تنا نو چې مړېږي نه انور مجاهدین خپل د غریبان مړ شي کنه ته خو مړېږي نه وای نو جهاد لړ شو نو جهاد به وکي نو مړېږي هم نه او وسیله به مو کې او فتح به ما سره شیشه بلړ شه نه نه نه نه دې ته وسیله وایي په وسیله د پلان کې په درخه د پلان کې په حق د پلان کی دا وسیله د کم ځان راوخلې دا وسیله چتر صحابه وکړي الله اکبر وسیله په لغت کې په یوسو مانو باندې راځي حاجت په معنا راځي مختصر وامه شوق په معنا باندې امراضي دارنګ وسیله په معنا ما یتقربو به ال الغیر چې غیر ته په ځان نږدې کې په دې معنا باندې امراضي او په اصطلاح کې وسیله او شریعت کې اغه شی چې فاغه باندې الله تا قرب حاصلېږي هغه څه شه ده الله اکبر هغه دا چې تمام مفسرین کرام په دې ځای باندې ذکر کوي عبارت د چاړه سه لګ لګ فرق بکی وی خو ټول مفسرین کرام حاصل د عبارت دا غیدا ده من فعل الطاعات وترک المعاصی من فعل الطاعات وترک المعاصی فعل د طاعاتو کا د پیغمبر تابعداریو کا ګناونه پرېګدا نو الله تبا نږدې شه دک وسیله ده ښا دا وسیله ده قران کریم چې ذکر کوي یا دا وسیله ده نو دا اوکا نو بس خلاص بشي اقسام د وسیله اډر شې دي الله اکبر اقسام د وسیله زه مختصر داسې اشارتن ذکر کوم ښا یو دا چې کم وسایل هغه جایز دي پنځه قسمه ګورا وسیله دا چې په نومونو د الله باندې بل اتفاق جایز ده د الله په نومونو باندې وسیله الله اکبر ذکا الله وی سوره اعراف کې براشی لله الاسماء الحسنا فدعوه بها دا الله د پاره خخ نمونه دي داغه باندې وسیله وغواړي سم مهرباني تر ضرورت چې الله را باندې مهرباني وکي وا یا رحمان پما رحم وکي یا رحیما پما رحم وکي س ګنا در نشوي او یریږي چې اوس می پرده زی او بے پردې کېګما نو یا ستارو پما پرده واچي یا ستیرو پما پرده واچي یا الله دا وسیله ده کنه دا وغواړه دا جائز ده دویمه وسیله په اعمال صالحه باندې سنیک عمل او درېګه دو رکعات نفل دا الله د پاره او کر رضا د الله د پاره او بیا الله توایا یا الله دا مستا د رضا د پاره وکړو او یا الله تا نه یریګم او یا الله زما دا زما دا کار وکي او یا الله فما باندې فضل وکي اچا دې ته ناروانه دی ویلی روا ده او واقعیا دا دریو سړو په درود شریف په پیغمبر پاک باندې وایا درود شریف وایا او داغه نه پس دعا وړه حدیث کې راځي کم دعا کې چې درود شریف ویل شي ا دعا ښه قبليږي مخ کې رسو درود شریف ویل او دې کې د چا اختلاف نشته سلورم هغه وسیله چې په دعا د ژوندۍ باندې لکه یو ژوندې سړی دی یو ژوندې بنده دی او تو توای زما دا حاجت ته او زما د پاره د الله نه سوالو کچ زما دعا الله زما دا حاجت الله پورا کیو دا دعا زما پاک کې قبول شي الله اکبر دام جائز ده اغام جائز ده چې پنومونو د الله تعالی باندې وي خو هغه نمونه منسوب وي یو بنده ده د بندگانو د الله نه یو بنده تا د بندگانو د الله نه غنوم د الله منسوب شوی وی مضاف شوی وی لکه دا سوای په دعا کې نبی علی السلام به اللهم رب ابراهیم ورب جبرائیل یا الله ود ابراهیم ربا پما رحم وکي ود جبرائیل امین ربا په ما باندې رحم وکي وګوره بیمار شوی ایوب علی السلام تدا سي نسبت وکا ود ایوب ربا هغه دې جوړ کړو ما ما جوړ کې وا مشکل کې راګیر شوی د یونس علی السلام نوم واخلا ود یونس ربا ود یونس ربا په ما د مشکلاتو نه خلاص کې دا وګوره څومره خپل خپل طریقې دین دا کو کنه نو دا نه کوي نو شرکیات په سیوا منډه وي شرکیات بدعات خرافات دا به ثابت وي بیا وای دا وسیلې دي دا وای چې مشکل لر باندې راغې وای وا د محمد رسول الله ربا و د محمد رسول الله ربا په ما رحم وکي په دې کې چا اختلاف نشته دا وسایل شرکیه الله اکبر یو دا چې لاړ شي وسایل شرکیه او بدعیه دا غي نه یو دا چې لاړ شي د یو چا قبر ته او ته دا وای چې یاره زما د پاره داو کا زما د پاره داو کا دا بل اتفاق شرک ته چې زما د پاره زوی راکا تعالی راغله ما او پتا بشي او زما د پاره زوی راکا زما باد خکا زمانہ باد وباسا باد وباسا ا شیخ ته وای کنه و یو زنانه وا نیوتن لراغلی وا نو اوس په دمه شو په دربار کې نه اچ کم ده وی وته چې مان چې کم نن داسه وی زما باد دی او د دې چې کم دنو معنا بادو باسنه چې هغه په دمه چو دینه حواله لړنه چې مال ته ویلو خو دا سم نه چې تیرا نه داسه وباسا دا سم نه بیا دا باد رانو باسا او داو کا داو کنا دا شرک دی نه بس دا سزاینو تا دویم قسم وسیله دعا ال الغائب دا چې چغوي غائب تا چې زما د پا دار خیالي چې د زما आवाज اوري او زمانه خبر ده او په هر ځای کې زما د پاره شفاعت کوي پوه شئ او دا د قبر د پاسه ولاړې دا چې او یا چې کم ننو لره چې پلان کې را رسي او هغه ته تاواز کې وغز درېم وسیله چې شرکیاو کې چې قبر خوا ته لاړ شي او ستا دا عقیده چې قبر د صالحینو ساده واخه قبليږي نو دام شرک دی او په دې باندې امام ابن تیمیه رحم الله بالکل اجماع را نقل کړی دا غوي من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد فقد كفر وقد اتفق ائمه المسلمين بذلك دارنګه مړی خال لړ شي او مړی تدا وای چې ته زما د پاره د الله نه سوالو کا سلورم پنځمه دا چې په حق د پلان کې باندې ما وبخي دا مکروه تحریمی ده مکروه تحریمی چې د پلان کې پاک مې وبخي د پلان کې په حق مې وبخي دا الله باندې د هیڅ حق نشته لري بل دا چې به ذات یاره د پلان کې په ذات باندې د پلان کې په ذات دنه سوال کوم دام حرام ده بالکل قطعي او دا چې ته دا وای چې په حرمت د پلان کې او فجا د پلان کې او فتوفیل د پلان کې نو بعضی علما وای چې را دا کول شنو جایز دي بعضی کتابونو دا لیکلي دي لیکن دا یاد ساتي چې علامه روح المانی وای وای دا یو تند صحابه کرام نه نقل نه ده نو چې د صحابه نه نقل نه ده نو بیا معصور داول نه غواړي وای د صحابه نه نقل نه ده نو چې صحابه نه نقل نه ده نو بیا به نه کې چې د صحابه او نکم نقل نه نو قول د اهل سنت والجماعت دا ده اما اهل السنت والجماعه فيقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه کم یو قول چې د صحابه کرامو نه کم یو فعل چې د صحابه کرام نه ثابت نوی نو اهل سنت والجماعت وای دا بدعت ده دا د اهل سنت والجماعت نظریه ده فهو بدعه نو دام بدعت ده توفیلم نه ثابت حرمتم نه ثابت دا بدعت ته او چې څوک دا یاره دی کې دې کې دې چا اختلاف نشته دی دا راته چا چا اختلاف پکې نشته په داسې امورو کې داسې امورو کې کتابونو د متأخرین له اس اعتبار نشته هاو او عقیده د اهل سنت دا ده هر یو فعل او قول چې د صحابه نه ثابت نه نو پاره اچ کم نه بس بدعت او داسې امور کې خصوصا بیا دا یو بدعي طریقه ده دا بدعت ته څوک چې دا په حرمت د پلان کې او په توفیل د پلان کې او په جا د پلان کې دا هم بدعت ته دا مختصر باسو په دی باندې چې ما ذکر ک نور وګد عبارتونه په دی باندې بیا او دا شی جایز نه ده او امام ابن تیمیه رحم الله په دې باندې مستقل کتابونه بیا لیکلي دي ان الذين اوس تخویف اخروی ان الذين بشکا کسان کفرو چې کو بر کړه لو ان کچاري شید دای د پارا بشکا کچاري شید دای د پارا اسو چې بزما کړي جميعان ټول پټولا او په مثال د دې د دې سره نور د د پارا چې د فدیه ورکی به پاره سره د عذاب درځي د قیامت نه سارق و سارقه دویم امر انتظامی دریم دریم د امور انتظامی نو انتظامی او نه امر انتظامی و سارق و سارقه غلاګر سړی او غلاګر خزا فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا کټ کوي تاسو لا سنا د دې دواړو او سوره نور کې چې کله حد الزنا ذکر کین ولتوي الزانیه والزانی التا زنانه مخ کې کړي دا وای دا والے نو جواب دا دی زنانه سره پرده ډیره زیات لایق وا او هغه چې کم دی ناروا وکړو مخ تور کو پکار خداوا چې دې زنا نه وکړه دې سره پرده ډیره لایق وا نو دا اولا بالعقوبت چې دل ډیر زر سزا ورکړي شنو ځکه په زنا کې هغه مخ کې کړه د دل مخ کې سزا ورکړه دا دل خو پکارو چې کم اس کم دی خو پردا کړه او دلته کې سړی چې کم دی مقدم کو ولی د په قد په کسب باندې حق قادر چې کسب کړي وي غټلې وزن د پاره او د بیا غلا کوي نو د دې لایق ته چې د لاس ته مخ کې کټ کړي شي او قطع د ید پنځ د امام سه باندې په لس روپو کې ده شرعي او امام ابو حنیفه را امام شافعی رحم الله وای چې سلورو روپو کې قطع ده بار کې فزان له اختلاف ته شرعي له شرعي روپی لس خو اعتراض دی ځای کې دارای چې ګوره لاس قیمت د لاس اخو 15 زره ده او دلته په لس روپو کې څنګه کټ کیږي نو مونږ واو دا لاس دا ډیر د دې قیمت چتاو دا ډیر قیمتي لاسو خو کله چې خیانت وکړو نو دا اس لاس لاس پاتې نشو اذا كانت امينه كانت سمينه واذا خانت هانت ار کله چې امانت ګرو نو د ډیر قیمتیو خو چې کله خیانت وکړه غلا وکړه د اس قابل نه دی اوسه فمن تاب من بعد ظلمه پس هر چا څوک د توبه او استغفار د ظلم خپلنا واسنا او اسلام کلاب پس بشک الله تعالی مهرباني به کی په باندې بشک الله غفور الرحیم بهون کې مهربان دی علم تعلم رد په شرک په تسرب باندې آیات نه پویا چې بشک الله تعالی دا غد فار دي خاص بادشاہي د اسمان نو د زمکه او دې کې تاسو ته ما ویلو زجرونه دي منافقینو ته او آل کتاب ته رد باغی باندې او دا غي لس خباستونه پلیتای او ذکر د کتب الهی او چې داو د پاره تحکیم او فیصله په دې باندې کیږي او د ترک موالات لس وجه ذکر کوي د يهودو سره چې ایمان راوړی دی مونږه او وای دی بیا فایم دا په خپل خلو باندې په خلو صرف وای ولم تو من قلوبم دویمه پلی تیر دی الان کې ایمان نه دراوړی زړونو دو دی زړونو مؤمنان نه دی و من الذین او دا کسان هادو دای دې مغام جن کی من الذین قالوا ومن الذین هادو او دا کسان چې وا يهوديان شوی دي الله اکبر دا خلک چې سرګرمی کوي په کارونو د کفر کې امور د کفر کې اشراک فعلیه دای د غمجن نکی سمعونا درې م پلیت دی سمعونا جاسوسی کوي دی لیل کذب لیل کذب د پارا د دروغ جاسوسی کوي غوګ دی ستا خبرو ته د پارا د اچولو د دروغ چې ستا خبر ته غو کی دی نو ګوره ما غوږی خو داسې داسې وي دروغ بدر باندې بیا جوړ کی سلورما پلیتی سماونا غوږ دی د لقومن غوږ دی ستا خبرو تا لقومن آخرین د پارا دوړلو د یو قوم آخرین چې بلله لم یا توک چې نه دراغله تا تا اقوم ستا خواته نه دراغله د ستا خبرو ته غوږ کی دی چلته وړي ګوره زمانہ د جاهلیت کې دا او چې کارونو د کفر کې سرګرمي وا اوسم کارونو د کفر کې سرګرمي دوی زمانه ترقی کړي دا ست ترقی دا جهل له جهل زمانه د جاهلیت کې سو ا جهل د جهل کارونه دا غي سو سمعون للکذب دا چې جاسوسي به کولا اوسم دا جاسوسي کوي دا پدې دا کې دا پولیس کې محکمې درې دې د پاره چې د علماو خلاف جاسوسي کوي ایسای والا دا ټول دغه د زمانه د جاهلیت ا پیداوار دی او اوس بیا پیدا شوی دی دا یا دامنه سماونا غوګ دی دروغ تا دروغ تړل خغوګ دی چې د دروغ کیسې وته شروع کې اوسم دادی یادا بل چې بل قوم ته وړي جاسوسي به کوله اوسم دادی فاحذروه نو ځان ته بچ کئ ګورای د د مجلس ته خوځي خو اسینا چې د د مجلس ته لړ شي نو خیال بکې کدا شه د توې کنه دا خبره چې وسیله شته خو بیا یې معنا او کدا د توې چې د سنتو نه پس دواشته نو بیا خو معنا لکه دی وخت سره لګو خو خیر دی او کدا درته وای چې دا نشته بیا ځان ته بچ کخه زی خو زی خو دین ځان بچ کو دا هغه ټیم موسم دی دا و مې یرید الله هر چا سو د چیرې دا وکړه الله تعالی فتنه تو د گمراه کولو دغه دا ګوره فتنه تو و ما پلیتی فلن تملک له من الله دا الله گمراه کړي زکا په سبب د کسب د دی باندې فلن تملک له ورګز مالک نشي ته د باندې عذاب د الله نه زرا بر څه شي چې د الله د حکم نه مخ اړي و کیف یحکمون کا سرنګ بدای فیصله کون وګرځي تعالی را الان کې دای سره تورات او پای کې حکم د الله تعالی دی بیا هم دای اعتراض کوي مخ اړي من بعد ذالک پس د دینا معنا خپل کتاب نه منینو ستاغه بسو منی تا باندې ایمان نراړي الله اکبر يهودو د ځان د پاره قانون جوړ کړو او وچ چا زنا وکړنو په خار باندې بچ کم دی الک او جنې دواړه سوره ولې کیږي او مخ بورله تور کړی شي او تورات کې د رجم حکم چې کم هو هغه پر خودو د نبی علی صلوات و سلام زمانہ کې دوو تنو زنا وکړه دای کې او هغه چې کم نه د شرم دای راوستل نبی علی صلوات و سلام لا فیصله لا دلته راولېګل او هغه ته دا وې ان اوتیتم هذا فخذو و ان لم توتوه فاذرو وی ګوره کدا معاملې د سره کوي چې په خر باندې مو سوري خو خفخه او کدا معاملې کوي چې رجم و غیره د قبل سره توي نو ګره بیا دا فیصله چې کم دن ولا اون منی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساچرال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې تاسو مليان سوي نو غي وته چې زموږ مليان خوای چې حکم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تاسو کتاب کې سو حکم دی وی زمون کتاب کې خدای چې په خر سره ول دی او مخ ولا تورول دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تاسو خپل کتاب راړی چې کله کتاب راړم دای کې یو يهودي پاغه باندې داسې لاس یې خو دیو لاس یې خو دیو پاغه آیات د رجم باندې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي د کتاب په جواب باندې پویدنه عبد الله ابن سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایلا خو دای نه راوړو ایمان لوی عالم او ته وی جی وې د توای چې دا لاس اوچت کا نبی علیہ السلام هغه ته چې لاس اوچت کا او هغه چې لاس اوچت کا او قتل نو حدیث کې راځي فیضا آیت الرجم تلوح د رجم د آیات داسې پړکې د سرګن راته هغه په لاس خودو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چې کم دی رجم کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم دی غي رجم کړو سزا ولا دغه ور کړه او بیا نبی علیہ السلام فرمایي یا الله انا اول من احیا امرک الذی اماتو یا الله زاول دا غچانم چې دای کم ستا حکم مړ کړو ختم کړو او هغه دفن کړو یا الله ما ستاره امر ژوند وکړو زاول دا غچانم نبی علیہ السلام په قانون ژوند کولو باندې دومره خوشاله دی چې قانون د الله ژوند دی شي او دا غيمو د خپل کتاب نامه خړل اوسم دغه دی دا هیڅ څوک نه وای هغه خو تورات راوړو کنه تورات دا نه چې موږ تورات منونه خو تورات آیات پټ کړو نو نه منل دکې تعالی وای چې دم پټ کا او بیان نه کړ خپل خېټه د پاره نو بس دا نه منل دي الذين صفات ما ده حدها دلیل عصمت د انبیاء ده الذين اکسانو اسلمو چې غاړه خو دی وا الله ته فیصله به چا د پاره کول للذین د پاره دا کسانو چې ودیانو ور ربانیونا او فیصله به کولې پاره باندې آغا خدا آغا پیرانو آغا پیرانو والاحبار ومولیانو والربانیون یا آغا عالم چې زور د عبادت په غالب وي احبار آغا مولیان چې زور د علم په غالب وي الله اکبر اغه به په فیصله کوله به مستوه بيزو په سبب دا چې طلب د حفاظت تر شوو یا به مستوه بيزو په سبب دا چې د سوکیداران جوړ کړي شوی ومن کتاب الله دا رنګ قصاص دا پټکې دا سم کوي ار چې اسوګ دې چې فیصله نه کوي عقیده نه لري عقیده نه لري د فیصله په هغه سبان دي چې را لګلې دي الله تعالی فاولائک هم الکافرون چې فیصله پې نه کوي نن سبا چا د الله په کتاب فیصله وکړه ایسو کې هم نه کوي ایسو د الله په کتاب فیصله نه کوي ایس زور پې نه او بیا چې کم نه نو د الله په کتاب فیصله نه کوي وای زما زه پښتون ما زه خپل زور کوم او زه چې کوم د کچرو ته به زما دا به کوم با کوم الله وی ومن لم يحكم هر چا سوګ چې فیصله ونکړه پاس باندې چې را لېګل دی الله تعالی فاولائک دا کسانو ملک کافرون دادی کافرانو وکتبنا علیهم فیا او مقرر کړو موږ په دای باندې فیا په دې تورات کې چې بشکا نفس یو انسان با ذات و قصاصن بدله والدی بدله به اغسته شي کپو زدن چا کټ کلنو پوزا وری کټ کول شي غواګ نو غواګ دارنګ سترګا نو سترګا نفس په بدله د نفس کې فمن تصدق به الله اکبر چې پس کې قصاص ممکن نه هغه کې قصاص ته او که تعدی او تجاوز پکې راځي نو بیا هغه کې حکومت او عدلن فمن تصدق پسان چا سوګ دې چې ما پیو کړه به په دې سره په وا نه انده ما فی کفاره لو کفاره بشید د لپاره او ورجا سوګ دې چې فیصله ونکړه پاس باندې چې را لګلې دی الله تعالی زمانہ د جاهلیت کې دا الله په کتاب به فیصله نه کیدا آی په تورات او انجیل فیصله نه کولې اوسم دغه سری هدایت او د عقاید او رڼا و د فروع د مسلو و مصدقا او تصدیق ان کو د اس چې مخکې د دینه د تورات نه و هدا او هدایت او نصیحت للمتقین د پاره د پرهیزګارانو ګوره مخکې هدایت او بیا هدایت مخکې هدایت هغه چې د پخوانو کتابو نه منقولو نو هغه په دې کې موجود لکه تورات وغیرہ کې او چې دویم ځل باندې هدایت ذکر کړو هدایت مختص بالانجیل مراد ده هغه هدایت چې کوم انجیل کې نو استقرار نشته ده نصیحت د پاره د پرېزګارانو والیا حکم په کار دا چې فیصله دو کې فیصله دو کې انجیل والا پاس باندې چې را لګلی د الله تعالی په انجیل کې او چا چې فیصله ونکړه پاس باندې چې را لګلی الله تعالی پس دا کسان دا دي فاسقانو ګوره یو ځای کې الله دا کافر دی بیا وای ظالم دی بیا وای فاسق دی نو سمانا الله چې کم دنو اول کفر بیا ورو فتوا کې سستی راولي نه نه ظلم اکبر ته اشاره ده فسق اکبر ته اشاره ده الله اکبر خو نمونه ولا جدا جدا دي چې دا ټول دفه په لګي او ظلم اکبرم کفر دی او فسق اکبرم کفر دی الله اکبر او ګوره مهیمن وای نو معنی دا چې مخکینی کتابونو باندې اوس قران نه غا باندې که کم د قران سره موافق فبها او که قران سره موافق نو نه باندې شي غسته لکلن جالنا د پارا د هر یو امت جعلنا منکم غرزول جعلنا منکم غرزول موږ تاسو نه شرعت دستور قران ومن ها جالو یلارو شریعت شرعه ما هغه ستوي چې قران پر راغلوي دستور منهاج هغه لوی لاره چې باندې باندې سنت راغلوي نو سنتو یا قران او سنتو ار یو د پاره تاسو نه ما قران او سنت ګرځولې دي نه بس روان شي بعضې خلک بیا نه استدلال کوي متصوفان زوالینو آی دا وای چې ګورا یو شریعت ته یو طریقت ته شریعت او طریقت کې فرق دی شریعت جدا شری او طریقت ګوره دا علما چې کم دي دی ظاهري ظاهري خبرو باندې پويږي دی سنه خبر دي دی جوروالي ته نه دي کوشوي دا دا دا سوي کنه چې دا چتا عالم حق ګورا شي مسله کوي کنه خاصه پاسه پا نو دا کم ګورګه خان چې دا بزرګان دا کیندړي میندړي چې ځانه تاوکړي او دا مارکینونه نه ځانه تاوکړي دا دا غارونو تلګه د ګیدړان چې دنه شوي دا ځوانان دي د ظاهری باندې خبر دی باطن نه دی څه خبر دی دا چل واغه چل دا د دیو جن علماء کرام ذکر کوي چې شریعت او طریقت کې چې چا فرق وکړو او هغه وایي چې شریعت جدا دی او طریقت جدا دی دا سړی زنديق دی زنديق دا لوی زنديق دی په دې کې فرق نشته او چې چا به کې فرق وکړو نو علما کرام ذکر کوي دا سړی زنديق دی په دې باندې دې زندګی کیږي الله اکبر دې کې او دیو جن علما وای هر هغه حقیقت چې خلکو یو حقیقت ته او شریعت ته ارها حقیقت چې شریعت داغه حقانیت نه ذکر کوي او شریعت داغه موافق نه نو هغه دا کفر ده کفر علما کرام ذکر کوي دارنګي ګڼ علما په دې باندې باس کوي دا چې کوم نه نو بیا هیڅ حقیقت دا نشته طریقت هغه ده او حقیقت هغه چې شریعت موافقي ولو شاء الله کچره خو شوی د الله لجعلکم امه واحده خامخا ګرځولې به تاسو لاره یو ټولګه ټول په ایمان باندې ولکل ليبلوکم ګور 48 د سوره مائده دا آیات دا بیات ساتي ډیر ځایونو کې قران کې دا راځي ولو شاء الله نو بیا به جواب نه نو دا جواب د ټولو چې کم دنو دا جواب دی ښا 48 د سوره مائده الله به ټول مؤمنان ګرځولیو کنه خو الله ټول مؤمنان نه ګرځي ولی ولکن ليبلوکم لیکن الله تعالی امتحان کوي پتا سو باندې پاس کې چې درکړي تاسو لاره فاستبقوا الخيرات پس مخکواله کې دیو بننا پکارونو دنه کو کې د دینا چې د غلط کی تعالی را عام باز ما انزل الله د باز ها حکمونو نه چرا لګل دی الله تعالی تا تا اسنه چې غلط کی ځان ته بچکا آسو چې پایا د رجم باندې لاس خو غلط نه کی تا دینا نو اسنه داسې نه چې دا د دې زمانې یهودیان دا د غلط کی په کتاب کې درته د ځان څه شی وردن نه کی دا د دې زمانان زمانه بدعتیان یهودیان شیخ الله اکبر د کابل ګرام او خبره کوله وی مناظره وا وی مناظره و زمونږه وی زه چې الکم عالم ما دا مسله شروع کړل تنه ډیر زیات وی قسمه کې سمغه واجب خپل واقعیات ذکر کوله همنګه چې کمدن داسې وي یو مناظره وای دی وی چې لوی کتاب راوړل دی دومره کتاب براړي چې هغه په خر باندې راړي دومره لغټ کتاب دی په خر باندې به راړي کما صلی الحمار یحمل اسفار وی ما چې زه خاله چې زه لاړم یو لغټ کتاب راوړل او زوړه او هغه کې په حاشیه باندې خپل عبارت لیکلو د ځان عبارت چې کم دنه جوړ کړو دارنګي د عبدالشکور شیخ صاحب مناظره د یو بدعتي سره ا بدعتي دی کو امړ مار هغه سره مناظره وا په اله اسقات باندې نو هغه چې کم دی نو یو رساله دی کې یو مولا تر شوی اوس مړ دی هغه رساله لیکل په دې باندې چې دا جایز دی نو شامی کې دا عبارت راغلی په شامی کې په میانس کې پټه اگر رساله خو دی و عبارت پیدا غینوي د بدعتیانو دا کاری نو دا کار کوي سينه چې تا غلط کی یا ته کتاب کې وردن نه کی دا سه مکوا ویښه فَإِن تَوَلَّوْا پس کچره دای مخواړو د فیصله د الله نه فعلم پو شان ما یرید الله چې بشکا خبره دا د اراده کې الله تعالی یصيب هم دا چور سوي دی عذاب به بعض ذنوب په بعض ګناونو د دای باندې خو قصاص نشته ری دا الله فیصله نه منی دا جاهلان دی یاره د غل نه لاس کټ کول نشته ری وای دا دا جاهلان دی دا نن خلک دا سیاسيان او دا جمهور دا رنګ قانون اسلامی نه غواړي اف حکم الجاهلیت یبغون دا ټول جاهلان دی ومن احسن او سوق د ډیر انصاف والا د اچا سوق د ډیر انصاف والا د الله تعالی نه حکمن په فیصله کې یو بل سره په کوپر کې ملګری دی او کوپر کې ستا خلاف یو دی یو و من یتولوا منکم هر چا سوګ چې دوستي وکړه د دې سره تاسو نه فانه منهم بشک دیم د دین ده چې دوستی و سره وکړه دوستی نو دام يهودي ده چې دوستی و سره وکړه دام پیرانګي ده د پیرانګي خکر نه خو چې خړ خړ سپوي د ګیدړ روري دا ټول وګوره کنه کله من کل من کان یدین بدین فله حکم اهل ذلک الدین سواء کانت دینینته قبل مجیء الاسلام او بعده شیخ د کابل ګرام ذکر کول په حواله د ابن جریر باندې هر هغه څوک چې د کم دین باندې هغه خپل قانون باندې ژوند تیری نو دلاره دا هغه چا حکم دی بیا خبره خبر ددا ژوند تیرول په یو قانون د اسلام نمخ کی او کرستوي خو چې چا سره دوستی وکړه بس دا غد رور دینو یریګم غان تصيبنا چراو رسمنتا دائرا مصیبت الله اکبر قران ساجيبه کتاب دی دا آغا زمانه د جاهلیت کې اغه بام دا یره مونږ خدای سره ملګرتیا زکه کو ملګرتیا زکه کو چې مونږ یری ګو سنه سم مصیبت را تراو نه رسی او زمونږ سرو سویلو زمونږ وزیر اعلی زمونږ سرو دا آغا جاهلان دي وې که مونږ اب آپرېشن د باجوړ نه کو نو قریبه وه چې په باجوړ باندې نن د بل چا جنډه ولاړه وې نخشه ان تصیبنا دایره که مونږ د افغانستان خلاف اډې نه ورکولې د چا وې پرویز وې لعنه الله که مونږ داغه خلاف جن دغه اډې نه ورکولې نو بیا مونږ ته خیر نو نخشه ان تصیبنا دایره او دوستی وسره شروع کړه دا هغه يهود دي خو بس الله دې ته مونږ خلاص کړي فاس الله پس قریبا چې الله تعالی یاتیا را ولی بالفتح غلب لرا او امرن یا یو کار من عندي مراد تنا فراختیا د مال دا فراختیا من عندي طرفه فلنا فیس به شی بدی علی ما اثر با سبان چې پټول دی پزړونو خپلو کې نادمین پیمانا په وخت د ظهور د منافقت ددای کې منافقت به ظاهر شي الله وای دای خدا کوي چه پیسې مسلمانان نن کمزوري دي نو دوی خدا کوي ک الله وي زرد چې زو مسلمانان لا فراختیا د مال ورکما غلبه به ورکم نو دوی دا منافقت به ظاهر شي یا الله یا الله مجاهدین اسلام لا یا الله فراختیا ورک یا الله ټینکونه ورک یا الله مجاهدین اسلام مخلصین لا یا الله لوی لوی اسلحه ورک یا الله جیازونه ورک یا الله اټم بم ورک مجاهدین لا یا الله چې د دې منافقینو دا منافقت ظاهر شي الله د دې منافقینو دا منافقه منافقت او دجل ظاهر شي الله او کم منافقین د کراچۍ مولیان اکثر چې هغه دا وای چې دا د فهم دی خو دام خدي او دام خدي چې د دې دا منافقت ظاهر شي الله مخلصین مجاهدین غالبا کې الله یا الله چې کم د پټکو په شکل کې منافقین دي چې دای ظاهر شي مجاهدین لا غلبه ورکړي الله الله اکبر او دا صفاتونه فضل د الله تعالی دی خور کیا چاله را چې خوښ شي یا الله مونږ لې راکې یا الله مونږ لې راکې یا الله مونږ دا سکه چې تر سره مينو کې یا الله او یا الله زمونږ مینه د خپل ذات سره پیدا کې الله یا الله مؤمن ته مونږ ترسنا کې یا الله چې په مؤمن راکې ترس وی الله او یا الله کافر ته مونږ سخت کې چې په کافر باندې زمونږ ترس را نشي یا الله یجاهدون یا الله موږ مجاهدین کې یا الله د ملامتګر د ملامتیا نه یا الله موږ مې یاره چې سوره سوک سوای وای دی یا الله دا صفات موږ کې پیدا کې دا صفاتونه یا الله ستا فضل نه دا فضل په موږ وکې والله واسع علیم الله تواسع علیم بادشاہ فراختیار اوستون کې پوهه ستا خزانو کې والذین آمنوا الذین او کسان چې ایمان راوړل دي هغه کسان چې قائم ایمونز لرا و یوتون زکات وهم راکعون او ور کوي د زکات لرا و یوتون زکات دوست تاسو الله تعالی دی او پیغمبر او هغه کسانو چې ایمان راوړل دي دا ایمان والا سوق دي هغه دي یقیمون الصلاه چې قائم ایمون لرا ويوتون زکات او ور کوي زکات لرا وهم راکعون و دی وی منس کون کی رکو کون کی معنا اتفاق سره یو ځای جماعت سره مسکی و من يتول الله او ارجا سوق دی يتول الله چې دوستي وکړه د الله تعالی سره او د پیغمبر د سره نو دا د الله ډله ده والذین واکسان چې ایمان راړو فول او آ کسانو سره چې ایمان راوړل دای سره دوستي وکړه لا تتخذو لا تتخذو الذين اتخذوا اعلان مقاطعه د لسو د لسو وجنا او ما به دې ځای کې باس کړو دته چې کافر سره دوستی په سو قسمه ده او سو قسمه نه ده خو اوس وخت نشته راو غنو آیاتونو کې سوره نساء کې مقاطعه راغلي دا چې بای کاټو کا دارنګې سوره آل عمران کې وای بای کاټو کا ما دکې ځای په ځای وای بای کاټو کا توبه کې ځای په ځای وای بایکاټ وکا ممتحنه کې ځای په ځای وای بایکاټ وکا بایکاټ وکا یونس کې وای اعراف کې وای جاسیه کې وای رات کې وای انعام کې وای ټولو کې وای بایکاټ وکا بایکاټ وکا مشرک سره بایکاټ نو بدعتي سره بایکاټ د يهودي سره بایکاټ نو د نصارا سره بایکاټ د هر بی دین سره بایکاټ وکا کامیاب بشي یا ایو الذین آمنو او د ایمان خوندانو منی وای تاسو هغه کسان لرا چې نیولې دین تاسو لرا حوزو او ولایبا پټو کو لو حوزو پټو کو سرا ولایبا په مسخرو سرا غب شب سرا ولایبا په لوب سرا ستا دین سره ټوکی کوي دا ګوره زمانہ د جاهلیت کې دا وی چې ټوکی به د دین سره کوله او اوسم دا خلک د دین سره ټوکی کوي ګیره ته وګوره څنګه غټه غټه ګیره ده وګوره بډې ولې دي دې سره به ټوکې کوي دارنګ دې سره به ټوکې کوي مدرسې سره دا جاهلان دي مړه دای نه دي خبر دور د ترقۍ راغله ده مونږه ترقی کړي د زکه وګوره ګیره مخروله د ځان مجلا کړي ده جی یو ګوره کنه بریت مخرولی دي خنسا مشکل یو وګوره مونږ ترقی کړي ده دا دین سره به ټوکې کوي دا هغه ټیم هم وي تا ځان ته کتلې د دوخ پوغویا ته څنګه خبره دین سره ټوکې کوي دیندارو سره ټوکې کوي او چې کم سړی د الله د دین مسله کوي هغه سره ټوکې کوي روشن خیال دا روشن خیالي ده ایو ای روشن خیاله ته روشن خیالي روشن خیال پاکستان دا ډېره خروشن خیالي ده تاریخ خیالو منی وای تاسو هغه کسان لرا چې نیولې دین تاسو لرا پټو کو او په مسخرو سره مین الذین دا کسان ناچ ورکل شوی دی ته کتاب یعنی يهود او نصارا مین قابلکم مخ کې تاسو نراول کفار او کافر لرا اولیاء دوستانو د اتخذوها وزوا ولعبا ونی واغی لرا وزوا ولعبا په ټوکو مسخرو سره ټوکې او مسخره کوي ټول مسائل د دین ته شامل دي چې دین ته خلق را بلې نو هغه سره ټوکې کوي کله توحید ترا بلې نه تا وګوره توحید دې توحید دې له دایز د کړې دي کله رد د شرک دې تا وګوره شرک ته مشرک ته بلې څه خلک سشته نه نو کوي چې مزل راځه مزل راځه نو هم به ټوکی شروع کی لکه پروس کال نه هغه بل کال یو ډم نه د پاکستان لوی پلیت او هغه چې کم دی نو اخبار کې ورپسې بیان راغلو بیا هغه غانا وی غانا او دی خو بانګ را واغست خپل شغل جوړ کړو دی وته بانګ وای وی بانګ وای وی مړه دا بانګم یو موسیقي ده وی دا بانګم یو موسیقي ده اتخذوها لایبا ولا دا ډمان روشن خیال شو